مخکې په من کړي و په نخبت الفکر کې یاد دي درته ها د یو زمانی یو سن ناوله طبقه کې ګوره صحابه ذکرو چې چا جرح کړي دي لکه خلفا وغیرہ هغه موږ ذکر کړو دویمه طبقه کې طالبانو سید ابن المسیب دا په تابعینو کې او امام ابو حنیفه و غیره هغه تذکرہ من کړی و چې جابر جوفی سره کذاب دی دریمه طبقه د تابعین صغار دا تفخی زکه ضروری دی طالبانو بعضی دوی ذکر کوي بعضی یو کم دیرش لیکن خیر الامور او ساتو ها پدې کې جمع دي دا ورستو بچمن کلام کو نو تاسو ته معلومی چې کومه تفخی امام پدې کلام کړي او داغه درجه سره پنځمه طبقه د عبد الله ابن مبارک او د یحیی ابن سعید انصاری او د امام وکی او د عبدالرحمن ابن مهدی رحمهم الله عبد الله ابن مبارک یحیی ابن سعید امام وکی او عبدالرحمن ابن مهدی رحمهم الله شپږمه طبقه طالبانو الله اکبر د دې مرګري اصحاب د دې لکه علی ابن المديني يحيى ابن معين ممتزبر امام احمد ابن حنبل اسحاق ابن راهوي ابن خزیمه رحمهم الله علی ابن المدینی یحیی ابن معین امام احمد ابن حنبل اسحاق ابن راهوی ابن خزیمه وما وغیرہ وما تبقا د امام بخاری دابی زرعت الرازی دابی حاتم رازی د امام ابي داوود او د امام مسلم رحمهم الله بیا وی ومه طبقه د بخاری امام بخاری او ابي زرعه الرازي او ابي حاتم رازي رحمهم الله امام ابو داود او مسلم اتمه طبقه د امام نسائی او ابن خزیمه طالبانو ملکی دا مخ کې نکټ کې د سره ولیکي ابن خزیمه مخ کې سره ملکی اسحاق ابن راهوی سره ولیکي وغیرہ بس د دې تفصیل طالبانو نه هم طبقه د احمد ابن محمد الشرقی وغیرہ لسما د ابن عون د مسعر عبید الله ابن عمر ابن حفص بن عاصم بن عمر چې تاسو ته بیا کتلو کې سنتیای عبید الله بن عمر بن حفص سات سره بن عاصم بن عمر رضی الله تعالی عنہ چې فرق د پاره ملګ وګت وغیرہ یو لسمه طبقه طالبانو د زائدتا لیس ابن سعد او د حماد ابن زید وغیرہ داغه حفاظ دي جارحین دي دا داوی طبقه دي ها د حفاظ او د جارحین دا 24 طبقه دي خا دولسمه طبقه د یزید بن هارون او د حماد بن اسامه چې ابو اسامه سره مشهور دی او د ابن وهب رحمهم الله یزید بن هارون حماد بن اسامه چې ابو اسامه سره مشهور دی او د ابن وهب دی الله سم طبقه د ابو خیسمتا او د ابوبکر ابن ابي شيبه او د ابن نمیر او د احمد ابن صالح رحمهم الله سوال لسمه طبقه طالبانو د عباس دوری الدوری الدوری عباس الدوری چې د امام یحیی ابن معین نه روایت کوي د جرح روایتونه او د محمد ابن مسلم سوال لسم ده نه عبد الله ابن احمد عبد الله ابن احمد ابن امام احمد ابن حنبل او احمد ابن ابي خيثمه رحمهم الله بین لسمه طبقه د ابن صاعد سره صاعد بغدادي او ابن زیاد نسابوری نشاپوری او ابن جو صا و ابن الاخرم رحمهم الله شپارسمه طبقه د ابوبکر اسماعیلی او د ابن عدی او د امام حاکم ولسمه طبقه د ابن منده نومې ده محمد ابن اسحاق بن محمد بن یحیی بن منده ابن ابن منده باندې مشهور ده ابن منده باندې میم تزبر منده وغیرہ نو لسمه طبقه د امام بهیقی بهیقی او د ابن عبد البر رحمهم الله وغیرہ شلمه طبقه د حمیدی د امام بخاری استاد وغیرہ او د ابن طاهر وغیرہ رحمهم الله یوشتمه طبقه د احمد ابن محمد ابن احمد اس بهانی سواد سره اسی لفی او دا ابو سعید عبد الکریم بن محمد بن منصور السمعانی وغیرہ رحمهم الله دا یو اشتمه طبقه کې احمد ابن محمد یو اشتمه طبقه کې ابن طاهر باندې ختم شو دا یو اشتمه طبقه دو اشتمه طبقه عبد القادر الروحاوی رات پیش الروحاوی حنبلی او د امام حازمی نوم محمد ابن موسی حازمی رحمه الله دا وغیرہ درشتمه طبقه د حافظ ضیاء الدین مقدسی او د ابن سید الناس د تونس خطیب دی لوی عالم د ترمذی شارح هم دی رحمهم الله او سلی رشتما طبقه بیا د ابن سید الناس دا طبقات نظر کې ساتي آینده درس ان شاء الله بیا ډیر آسان شي اوس طالبانو اجرا تخریج اسماء الرجال ولي کوي اسماء الرجال تخریج به کوي تاسو او تخریج حدیث کې راځي نبی علیہ السلام د حسن یعنی خپل مسوق وکي حسین رضی الله عنه وکي اذان او اقامت او د جنې وکي بسې صرف اقامت یو خدا بل روایت کې د حسین رضی الله تعالی عنہ روایت ته غوي نبی علیہ السلام ویلي من ولد له مولود چا د پاره چې بچي پیدا شو د اذان وي فاذن فی اذنه یسرا یمنا واقام فی اذنه الیسرا لم یضره ام الصبیان ماشومان باندې کومه بیماری راځي ټکو صدرې کی اول ورکوټي والی کی وې د جناتو دا اثر دی والله علم اچغي وای اچانک چغي وای وای تکشین شي کنه مړ شي وغیرہ طالبان احادیث سند په اعتبار سره ضعیف دي سونه شي په دې باب کې دي یا په دې فرق باره کې چې دي ناغه ثابت نه دي تاسو به وګورئ ها تعامل د امت ته شیخ الاسلام ابن القیم رحمه الله زاد المعاد کې ذکر کړي نو زنانه یې ماشوم یې او کال کې دوانو په بار کې اقامت او صلات د اقامت او اذان اقامت او اذان کوي نو جواز دې قدر ها کنه وای نو باغ نکیر نه دی کول پکا ولی اسانید ثابت نه اوس د دې روایت تخریج به وکړي کنو نو بیا بزت ته دغه کم یو او بل پدې کې یو سو روات در تخیم هغه به وګوري بیا دې روایت باندې ورسته حکم کوي که اوس درته نو لوی لانجه ده یو یحیی ابن علا البجلی الرازی یحیی ابن علا انا الله لام الف لام الله البجلی الرازی او د د استاد مروان ابن سالم او بل پدې کې طلحه ابن عبید الله الوقیلی مجهول دی دا درې روات صحیح شو تخریج ما د تلغون ته کې ټکو کو خبر باندې پوښ چې څوک دا فرق وای دا ثابت نه دی خبر باندې رسېږي بس